واقع شروع وا چې نبی علیہ السلام درې ورځې په غار سور کې پاتې کېدو نه بعد د غار نه وته او مدینه طرف روان شو بیا په لارې کې سواقیات پیښ شوي دا یې څه تذکره شوې وه یو څو اهم واقعات نور چې په دې لارې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیښ دې کې یو واقعا د سراقه بن مالک دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف قریشو د انعام اعلان کړو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلاف چې دا چونی ول نسل او خان با د یو کس په سر باندې ورکو نو خلکو کوشش دا کو چاته چې پته وه چې نبی علیہ السلام او بکر صدیق رضی الله عنه انیسی او دا انعام حاصل کی نو په دغه نیت او سوچ سراقه یو سړی دی چې رست بیا مسلمان شو د هم نبی علیہ السلام پسې شوی کله چې نبی علیہ السلام د غار نوته دی او سفر شروع کړی دی او یو کافر مشرک عبد الله ابن اوریقت غیزان لا په کرای باندې په معاهده باندې نیولې او چې مونږ ته به غیر معروف لارې خې او پاغي بم مدینه ته رسې ځکه عام لار باندې خامخا د نیولو خطر ده نو هغه سړی عبد الله ابن اریقیب هغه عامه لاره پرېښو د سمندر په غاړه باندې روان شو دا سفر شروع چې یو علاقه راځي رابغ ورته ویل کېږي رابغ اوس هم شته چې سړی مدینې ته ځي په لاره باندې باقاعده رابغ بورډ راځي او دنه غټه علاقه ساحل سمندر طرف ته را نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه درابغ کوم موجوده قله ده د سره د ساحل سمندر او د دې قلې د منس کې تیرې ده چې دغه وخت کې د سراقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې شوه سراقه خپل نوم سراقه ابن مالک ابن جعصم یا جعشم جعشم یا جعصم د دنی کو او دا د رابغ علاقې لکه یو قسم له سردار دی او دا د دې علاقې د په دې باندې د دې قبضه وه بخاری شریف کی راضی باب الحجرت کې چې سراقه ابن مالک روایت کوي خپل چې د قریشو یو قاصد راغلو هغه دا اعلان کړو زمون قبیله کې چې چا نبی علیہ السلام او بکر صدیق دواړه قتل کړل یې گرفتار کړل نو د دې په بدله کې به جدا جدا سلسلو خان انعام ورکاو دې د اعلانونه کړیو خوشا قبایلو کې کړیو چې موږ په دې خو په دې طرفونو اطرافو ته چرته وزي چونی ولې شي دا سراقه وای زوی دغه وخت کې یو ورځ خپل قوم بنی مدلج د قوم واغې کې ناسم یو سړی زموږ مجلس ته راغی مجلس ته نور خلک هم ناز او درې دوی چې سراقه د سمندر په غاړه په دې لار باندې سکسان روان دي او ښکاري داسې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم او دغه مرګري سراقه وی ما زړه کې وی چې دی هم دوی دي خوس که پاسم نو دا نور کسان برا سره شریک شي او انعام کې برا سره حصہ دار شي نو دا هغه خو مې تردید کو هغه ته نه یرا دا غي ندی یې درته سکی دا بچرتا غ پلان کې پلان کې خپل قبيله اسینو مې پلان کې پلان کې به دا غسی په سفر ودی وی سړی خو په دې مې رخصت کو، د خلکو توجه هم واوړېده، لږ ساعت ناست وم، ورو غوندې پاڅېدم کور ته لاړم، چې کور ته لاړم وینځې ته مې وې خپلې نوکرې ته چې زما دا اس داسې بوزه او هغلته یو ډیری شاته ودراوه او نیزه میزه مې راواغسته او د کور په شا دروازه باندې وتم د کلو کې مین ګیټ مې شاتم دروازه کړکۍ پاغي ووتم نیزه را سره وه او دا نیزه مې ځان پسې راښکه او اس طرف ته ورلم او په اسمان کې کېناست او ویس مې ډېر په تیزه وزغلو تر دې چې ورسېدم او چې کله مې لري نو لیدل نو د اس مې تیندکو خوړو اسم را پریوت او زم را پریوت اس مې زه اوچت کو زم پاسېدم خو وې مې راشه فال معلوم کا ځکه عربو دا طریقه وه هغوی به فالونه اچول هلکه څه نقصان دی ښه دا ولې را پرېوتم څه نقصان د عربو دا طریقه وه چې غشي به ورسره په یو به لیکلي و چې او دا کار وکړه دویم باندې به د ومکه وه دریم به خالي درې غشي وو ما حسب معمول اترکش غشي خو ذو روخو ذو لو یوم تروس په غشیم د لیکلو چې لکه لا کارمکا خو په ما باندې د انعام او د پیسو دومره زورو چې ما نه مړد دا فال بزول ټکوم لکه په نام به فریدم کنه چې راته ویل شي چې نه بس لکه غټم به بهر داسې مې وکړل بار بار همدغه غشې راوته خو بس اخر زه بیا هم په اسمانې سور شو تر دې چې دوی ته ورنږدې شو نږدې چې ورورسېدم تقریبا نو نبی علیہ السلام تلاوت کوي پس ورله سور کوخ باندې ځان سر قران وای وی دون ځنی زیشم چې مې د قران आवाज اورید د تلاوت خو د نبی علیه السلام ما ته توجه نه کوله یا نه و خو ابوبکر صدیق اخو د پیغمبر څوکیدارو هر طرف ته به قتل نو ابوبکر صدیق نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې سراقه ده و چې زور نږدې شم زما وی نبی علیه السلام تموی نه راته پرې ده بس توجه وتمکه زما د دې اس دواړه مخکینه خپې زمکه کې نه نوته لکه دلدل کې چې نه نوځي زه بیا را کوشم یا را پریوتم اصل زور ورکوم اس چې دینو خپینوځي بهرحال داسې واقعیت درې زروش زورون رويستا بیا زمکه کې خخه بیا رويست چې منډه مې وکړې بیا بنناوت درې زله داسې واقع وشو اخر زه پوه شو چې یاره زه نشم کامیابې دی خو ښکاری داسې چې دا سړی به غالبي دا محمد صلی الله علیه وسلم لکه دته نقصان څوک نشي رسول زه کامیاب نشم نو ما د امان د پاره आवाज وکړ چې ما ته بس امان راکړي زه سنوي نو په دې کې بیا زماغه اس ما چې اراده بدله کړه بس پیر ووته ورنږدې شوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مې وې چې دا اصل کتاب پسې په دې شوم چې ستا قوم د سلو خانو انعام اعلان کړی خو زه خپل اراده ما بدل کړه خو زه دا سیده چې شاته به در پسې څوک نه پرېږدم لکه اوس به زه حفاظت کوم او ما سره سامان مامان او یو شی بل شی د خوراک وغیرہ او ما ته پیش کړ چې دا واله لکه سړی چې سره خو کی کنه نبی علیہ السلام انکار معنی سوانه غستری سراتونه خو دونه راته وی چې خزه تزه تا تسنوي خو دومره ده چې زمو حالت چاته مو وای چې وی دا سلاړ خلکو ته مو وای دم متوي چې شاته څوک مشرکین یا تا پسې څوک راځي نو زبر ورته خیم نه بلکې وعده وکړه چې واپس کوم بخلک چې خلک دې خو راځي زه وته نه بس ما ته پته نه ما معلومات کړي دې خو څوک نشته مرحل سراقه چې کله روانې ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ها ته به غالب کېږې نو ما له لږ امان ولیکه ما او زما قوم دپاره لیکل را چېرته زما په دې کلي وطن راځی د فاتح په شکل نو چې ما سره امان نو نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام عامر بن فهیره ته ویده لولیکا نغدا سه د سرمنې ټوکړه باندې ورله امان ولیکه سراقه د پاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام له طرفه او روان شو د چې کله روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی سراقه کیف بکا یا سراقه یره څنګه خون بکې یا سراقه تا سره کله چې د کسرا هغه باهوګان د بادشاہ هغه د لاس کړي او بنگړي راشي اوستا پلا سمره خون گئی چې دوی نو ما تعجب وکړو دو کسان دي د خلکو په نرغه کې دي خلک په نامونه مقرره یک یوازې روان دي او خبرې دا شغټې کوي چې د کیسرو د ایران د بادشاه باهوګان برازي او ستالاس کې بسینګ خون کوي وی ما تعجب وکړو وی ما ورته یا رسول د نبی علی السلام ته مو وی کم کسرا کسرا ابن هرمز د ایران غیا ده وی نبی علی السلام راته چې آ نو د خبرې وی ما ته وکړه نو خو بس دغه بیا مسلمان شو اسلام راوړ بهرحال دی واپس شو او بیا وشوه داسې چې کله د عمر رضی الله عنه دور کې ایران فتح شو مدائن فتح شو نو دور خلافت کې د مال دولت او غنیمتونه راغلل نو مکه زیورات باهوګان د بادشاہ را رسید نو نبی دا عمر زلان هو سره قروس وته دا واچ او یو روایت کې دا راځي چې سراقه خپل راغلی ما ته نبی علیہ السلام ویلو کیف بک یا سراقه مسراقه مالا ناغه وته واچو لاس کې او وته وګرځه د مدینه دی خار کې دی کوسو کې وګرځه او چې کله عمر رضی الله عنه ورته دا واچو لاس کې کنه نو وی الله اکبر الله اکبر چې الله رب العزت سونه لوی شان دی چې د کسرا هغه کنګن او باهوګانی د سراقه عربي په لاس کې واچ د پیغمبر خبره رښتینه او بیا ته واپس واغشت او ورته پیغمبر خو ویلو ای پیغمبر دا نو ویری چې بستې خو پیغمبر خدای چې ستالاس کې بسنګ خون کوي بس ما د پیغمبر خبره پوره کړم خدای مالي غنیمت مشترک شي برحال دا واقع هم په دې سفر کې راغلی و دغرنګ بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سفر دوران کې یو بل علاقه ده پلار باندې راځي سړی چې مدینه ته ځي قدید قدهد وته وي دا د عربو قبایل دی علاقې دي دغلته یو خزه د ام معبد وته ویل کی دی باندې د نبی علی السلام ته ویل شي او دلته عجیب ناشنا واقع شوی دا قدهد علاقہ دا د مکینه 120 کیلومتر بهر ده مدینه طرف او د دې مین عام روډ نه 8 کیلومتر جدا ده لکه دی خو په مین روډ نه تل کنه نو د مین روډ نه 8 کیلومتر او د مکې نه مدینه طرف ته 120 کیلومتر دا سي تقریبا ښکاری چې دی اورس د سفر کړي نو د قدید علاقې ته رسیدلی دغه خزه چې و ام معبد د دې یو خیمه و ځکه عرب عام طور خیمو کې اوسېدل دا خو اوس آبادیانش نو دې خیمه په دې لار باندې وا د دې نوم خپل عاتقه بنت خالد خزاعیه وا دا وی ډیره شریفه عقلمنده او خياره مهمان نوازه خزا دا به ار وخت د خپل خیمه مخه تناسته مسافر چې به تیرېدل نه دای مهمان نوازی به کول او بومو به ورکړي د خوراک په سو سره عرب اسم دې حواله سره په خوانه مشهور معروف ملمد خیال ساتل او خلکو سره دغه حواله سره تعاون کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په دغه خیمه تیرې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې مرګري نو چې کله د خیمه تر ورسېدل عام مسافر او تاجر هم دلته دمه کوله دې خدا مشهور ودا خزه په دې حواله سره ام معبد نبی علیہ السلام دې چیرالل نو نبی علیہ السلام دینه تپوسو صدا غوخه او د کجورو سه کجوره غوخه مخشتا مطلب دا چې واخلو تی په پیسو او یو روایت مطابق د پیو د خوراک اشیاء ته پوسیو که سپه یا د خوراک سشتا هغه ورته وی نبی علی السلام ته چې کوینو استاد غسن نه بغیر ما درکړو ځکه مونږ دی خو دا عادت او طریقه او وجه دا و چې دغه شپو ورځو کې ډېر لوی قادسالي وه په دغه علاقې باندې نوګړو ویزو کې په مینو او د د خاو د دې خاون په لګړي بيزي بار بوتل وې سر لا نو شتګړي بيزي نه وې او سقات سالي وا یو داسې کمزور غونته چیله د خیمه کې او ګټ کې ولاړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل چې دې کې پېښه ای ورته دې کې پېکم دا خو دونه کمزورې ده چې عام غړو سره نشي تلې نو دلته یې سره شوی نبی علیہ السلام یې خط اجازه کې چې زه اول شم وته یو له شک څه بګي اوس بګي نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم الله وی او د دې غړې په دې د چيله په دې تینو باندې لاس ماسی وخه دوه وکړه چې الله دا امه معبد په دې چيله غړې کې برکت واچي چیلې کې بس الله پاک دا غي د وجنا د دې په دې تیونو کې په پیدا او غلام زکی نبی علیہ السلام ام معبد توي لو خروړه په خپل نبی علیہ السلام لشل شروع نبی علیہ السلام لشل کولی شو خو ټول مرګړي بيزي ساتل زمیدار خلکو د سر تعلق خلکو دا صدا سره ناشنا خبره نه برحال هغه لوخه ډک شو د پيو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ټولو مرګرو مسکل لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی بل وسره غلار خودون کې عبد الله ابن اوریقت ته دارن عامر بن فهیر رضی الله عنه دی پر مرګرو مسکل چې خماړو شو یې د خزل مرګ ته مسکل چاغي مسکل نو به نبی علیه الصلاة والسلام اخر کې خپل اوسکل او وی قوم لا ورکون کې اخر کې سي لکه زه خو تقسیمون کې نه نه اخر کې اوس به دې ته وی ورشه بیا لو خیر اوړه به ولا شو لو خیر ډک ورته بزدان سره کې خدام حیران شو دا خدا سي چيله چې دا ګرځې دې نه شو ته دونه په وکړه او قحطم نه بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکر صدیق دې دلته صدمه کړې او بیا مخ روان شي د چې دلی ورستو ما زیګر یا ما خام هر ټیم ماسبخین خاون چې راغله ده ابو معبد چوي قتل ازنګل نو واپس راغله ده ګړي بيزي راوسی په خیمه کې دنه لوخي کې پې پراتی اپ تعجب شوې چې دا پې چرته ګړي بيزي هټولې ما بوتلې د غشته چې کومه ده دا خدا پيو نه ده دی وتوی یو سړی راغلی او ډیر برکتی سړی او خاون ته دا ټول واقع وي خاون ابو معبد وي چې قسم په الله دا جوړه هغه سړی دی هغه قریش چې ورپسې په تالاش لګیای نه هغه سړی ما تخکای خدا زب خامخا د خدمت کې حاضرېږم ورسم یو روایت کې دا مسر راځي چې د خزینه تپوسو کو چې د دې سړی حلیه څنګه وا شکل صورت څنګه وا نو د ام معبد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلیه ورته بیا پیش کړی سیرت کتابونو والا حیرانی دي چې د خزه د نبی علیہ السلام کومه حلیه پیش کړی دا نه سر ډیرو خلکو نه پیش کړی شوی ملک صاحب ډیر هوښیار خزه و خو دا غي لن دا بیانو چې وی وی چې دا یو سړیو دا مخ ډیر خیستا روخانو ساخت او د جسم دا ډانچه چې وکنه ساخت دا مناسب خېټه نه ډېره بار راوتې وه، یعنې غټه خېټه یې نه وه او نه سر ورکوټی و، سترګې ډېرې ښکلې وې او دا بره روزي چې دي که نه دا دا روزي یې اوږدې وې. او یو بل سره ملو شوی وي دلته دا ملو شوی دارن اواز کې ډېر لطافتو خمزیدار وګد سټاو مریوا لکه یو ډېر لنډي یو ډېر وګد یو داسې مناسب سړی خسته ښکاري د سترګو دا دنه غنی تور زینه دا ډېر تورو او سپین رنگ سړیو سترګو کې داسې ښکارېده چې رانجه چولی شي ځکه د نبی علیه السلام سترګې وې داسې لکه دا توروالی پکې ډېر نو تا وې جوړې رانجي دي ورکې دا د دې سره سره او وختې تورو او کله چې به خاموش او ډېر پر وقار به معلومېده خو چې خبرې وې کولې نو خلک زړه به راخته او په خلکو کې نور مرګرو کې خوشنما نظر راته داسې ډېرې یې دي خبرې ډېرې خوږې واضحې نه ډېرې خبرې کولې او نه ډېر چپو ضرورت خبرې کن دغه خبرې ډېرې مربوطې وي په ترتیب باندې او داسې ډېر عجیبه عجیبه حالات دي او په خپل مرګرو کې اوچته مرتبه والو او چې مرګ د بس خبره کوله نو مرګري به ټول متوجي شي او که ده به ملګرو ته د څه خبرې وکړې نو یو بل به منډه واله چې زه ولا دا کار مخکې وکم صحابه کرامو داسې بهرحال دې الفاظو سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت کتابونو نور ملي خدا داسې مختصر د نبی علیه السلام هغه حلیه مبارکه د پیش بیا دې دوران کې دې دې زنه روان شي نو پلار کې نور واقعیات راغلي یو ورکې د نبی علیہ السلام ملاقات زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ سره شوه زبیر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی او ساندوی هم دی د اسماء رضی الله عنها خاوند دا زبیر رضی الله عنه د تل او شام ته تجارت د پاره نور مرګرو سره د هجرت دروازه نه مخکې تللی دی دوران کې هجرت حکم راغلی دی بهر دی واپس راتنه د مدینه طرف نه بدوی مکه ته راتلل د شام نو پلار کې د زبیر رضی الله عنه د نبی علی السلام سره ملاقات شو نو خو پویو چې لکه د هجرت حکم دی پیغمبر روان دی با ملاقات شو او زبیر رضی الله عنه چونکه خو تجارت نه راتنه او یو دو جوړې سپینې کپڑے د ابوبکر صدیق او نبی علی السلام ته تحفه کې ورکړ وی دوی هغه کپڑے بدلې دا یو ملاقات په لار وش ای بس مکه ته راغله او د نبی علی السلام مدینه طرف ته راغله دغه څه واقع بل شوی را یو بل کس دی بریده اسلمی رضی الله تعالی عنہ چې رسو مسلمان شوی دی هم د سراقه غونته د هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرفتارې د پاره او انعام حاصلو د پاره وته د خپل قبیله او د سره 70 کسان او یا کسان دی وځه تالاش باندې روته د قریشو سلو خان وینا ما سلورو د پاره کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طرف ته رانږدې شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو کو سوکې نو دوته وی بوریدم نو نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق ته مخ کې ورته وی ابوبکر زمون کار بس یخ شو بریدا نبی علیہ السلام د دې سوال جواب نه نیکفالی شروع یو بدفالی ده امنه د زمون شریعت کې خو نیکفالی خبره مثلا یو سړی یو غټ کار مغه پس روان دی یو خسړی مخې لوالکه د خیر کارم حقیقی ها نو دغه نبی علیہ السلام باندې نیکفالی کوله شریعت کې بدفالی منی دا نیکفالی شي بدفالی دی چې رواني سکار لا مخې له پیشو سو هو بزا سوک مخې له مړه په دې سپیره مې نظر پریوت دا بدفالی منه نه نیک فالی خشه نو نبی علیہ السلام ته سوک نو بریدم بر یا خالی دوی کنه نبی علیہ السلام وکړه زکار یخش لکه مطلب مشکلاتونه ووت نیک فالی نه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو ورته وی د کمی قبیله بریده وته وی د قبیله اسلم نو نبی علیہ السلام بکر ته وی زبس مون سلامت شو به وته قبیله اسلم کې د کم شاخه وی د بنو سهم نبی علیہ السلام ورته وی زستا یې سم بکراله سهم یې سي ته یعنی تا ته مولا اسلام نصیب کی خرج سهمک صحیح سم پکې وروته وي بهرحال دې طریقې سره بیا نبی علیہ السلام دله دعوت ورک د اسلام یادا چې د نبی علیہ السلام نه تاسو کو تاسو نبی علیہ السلام ورته زه عبد الله دا عبد الله زوین رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم بس چې بریده دا وریده نو نبی علیہ السلام دعوت مو بس هغه شهادت کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسول مسلمان شو او وی په دغه ورځ ماسختن مونږ نبی علیہ السلام پسې وک او دا مرګري مسره مسلمانان شو نبی علیہ السلام چون کې دغه وخت کې مدینه ته نږدې شو مدینه والے نه شهر کم چې قبا وته ویل کیږي نه دغه ته نږدې نو دیم مسره شو بس مدینه طرف ته روان شو نو د نبی علی السلام ته یا رسول الله ته دې مدینه ته داخليږي نو خبره ده چې ستا پلاس کې او جنډي کنه نو د خپل پټکې لري کو پنيزه کې د سوچت کاینه جنډه جوړه پټکې یا وشلو یې دا غینه سره کپڑا او دغه نه زبان دې دا کپڑا نیولې و او مدینه ته چې کله داخلي ده نو دا جنډه د بوریده په لاس کې و دی مخکې او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورپسې او بیا قبا ته دنه داخل شي نو دا سی واقعات په دې سفر کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته راغله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام قبا ته تشریف وړي د مدینه خلک خبر شو چې نبی علیه السلام را روان شوی نو اغوی په یو اندازه باندې روزانه به سحر راتلل د خار نه وبار راوتل د نبی علی السلام استقبال لپاره او تر غرمه پورې بو چې غرمه مکلن ورته شونو چې پیغمبر برانه واپس بلاړ دغه معمول او دې دوران کې اورز نبی علی السلام رورسه او قبا تراغه قبا کې څو وخت تیر کړي او دینه پس بیا مدینه ته تللی ان شاء الله را روان بیا بیان کې به د قبا تذکرہ کو قول قولی هذا